د حد اعلی چی وی دی په د حد ادنی باندی زیادت وی کما هم زاید وی او کیفا هم زاید وی کما هم زاید وی او کیفا هم زاید وی ولی نوافلو تعداد زیاد وی او بل مقصد حد اعلی کیفا هم زاید یو د عامو خلقو لمونځ ده یو د محسنینو لمونځ ده کیفیت کی څونه فرق وی نو د حد اعلی زاید وی په حد ادنی باندی کما هم او کیفا هم واما الکیف او کیفیت کی فرق ځکه وی فهیئات و اذکار و کف نو هیئات وی څه هیئات وی اذکار وی و کف او ځان منع کولی عما لا یلائم الطاعه دلته عما ټکی ډیرو نسخو کی پاتی شوی ده کف وی عما دی اغنا لا یلائم الطاعه چه هغه عبادت سره مناسب نی یؤمر بها فی الطاعه عبادت باندې عبادت کی په هغه حکم ورکړی سی چی دغسی هیئت دی وی دغسی ذکر دی دغسی کف دی وی دی فلانی فلانی شینا لتکمل دی دی پاره چی دا عبادت کامل وګرځی وتکون مفضیه الی المقصود منها علی الوجه الاتم ادا مفضی وی بیا په طرف تی هغه مقصود دی دی عبادت نه چکومی هغه په وجه اتم سره به ادا سی لکه مثال کتعهد المغابن یؤمر به فی الوضو لکه تعهد دی مباغنو مغابنو مغابين چاته ورته وايي هغه نري نري ژئ نه معاطف الجد التي تجتمع فيها الاوساخ چي په هغه کي هغه خيري جمع کول هغوی لکه دا دیکو ته داسې بندونه د نوکونو ژئ نه دا ژئ نه داسې سړی چي کوي وګرئ داسې دې ته مغابين وايي نو د دې مقصد دا دی چي تعهد او د دې ښه وینځل یؤمر به فی الوضو په دې باندې اوداسه کې حکم کاوه شي چې دا دې سړی ښه وینځي دا ولې هغه امر دی طاعت چی دا طاعت لوی شی دا دی وجه نه په طاعت خبرو کی په شی لاس باندې چکه شریک ہے په شی لاس باندې به شریک ہے وتقبل عليها ادد پر چی اقبال على الطاعت رئیسی توجه علت حين اخذت نفسها بما يفعل في الاعمال المهمه کله چی سړی شروع خپل نفس ماخوذ کی په هغه باندی چی هغه کارونه کول سی په افعال مهمه کی نو داسی دی نریو نریو قصو به چه کای لحاظ ساتی دی نریو نریو یعنی مقصد دا دی چی هیئات په لحاظ سره د اعلی عبادت درجه داسی وی چی کمیت په کیفیت په لحاظ سره چی په دی کی هغه نریو نریو قصو چی وی لحاظ وی او په ادنی کی هغه لحاظ نه وی نو ځکه په اعتبار دی کیفیت سره هم مقصد دا دی چی د اعلی درجه دا زایده وی په چا باندی په ادنا درجه باندې تاسو په دې پوه شئ چې هغه چې بعضې نریو نریو کیسو چې کله هسه تیا سجدې جي ته به ګورې او داسې به کوې او داسې به ګوتې کوې ټول مکمل هغه هیئات هغه به چې کوي او د ادنا وال کې دا شیونه په دغه انداز نه وي اوس تاسو پوه شو ښه جي تعین مصلحت الآداب تعین مصلحت الآداب تعین دی مصلحت تی چا آدابو تعین دی مصلحت تی آدابو اوس په دې کی یو جانب مثبت ده او یو جانب چه ده منفی ده چه دی آدابو کی څه مصلحت وی دی دی تعین پکار ده چه د آداب لحاظ ساتو د نری نریو کیسو سره لحاظ ساتی په دې کې څه مصلحتونه وي د دې تعین پکار ده اوس کلا آداب جانب مثبت وی یعنی دی وشی کول وی چه دا بکای دا بکای دا بکای نو هغه چه آداب وی او مثبت شینه نو په هغه کې مقصد سو مصلحتونه دی سو حکمتونه یی پکی ده او یو دی هغی هغه جانب منفی چی داسی مه کوه لکه مثال په ګس لاس باندی خوراک مه کوه ګس څپلی اول په خپو مه کوه یوه یوه خپی کی څپلی او بلی کی نه داسی مه ځه نو دا هغه جانب منفی ده نو پدی کی څه حکمتونه یی تاسو پدی خبری پوه شوی نو دی دی دواړو حاصله خلاصه داده چی دا آداب چی چور دی آداب مستحبات دی دی که هغه جانب مثبت که یعنی کولو چی کوم شیونه دی چی داسی کوه داسی په شی لاس باندی خوراک کوه په پوه شوی او مقصد دا چی فلانی شی کوه فلانی شی په دی ټولو کی هغه حکمت دا پروت وی په دی ټولو کی حکمت دا پروت وی چی دا هغه سړی ملای اعلی سره چه کئی مقصد دا چی مشابه کئی ا چی کوم د آدابو هغه منفی پهلو وی کنه هغه منفی پهلو دا سړی هغه شیاطینو سره چه کئی مقصد اج ایغه ته ور قریب کئ ایغه ته ور قریب کئ لکه اوس ته ګورو تعین مصلحت الاداب تعین دی مصلحت آداب الجانب المثبت جانب مثبت وعلم پدی خبر باندې ځان پوی کا ان الانسان چې حضرت انسان اذا اراده کله چې د اراده او کی ان يحصل خلقا من الاخلاق چې د حاصل کی څه خلق د اخلاقنا وتنسبغ نفسه او د رنگین کی نفس په ایغه سره ويحيط بها في جميع جوانبها او مقصد دا چی داسی هغه اخلاق حاصل کی چی په د هغه مقصد دا چی په هغه باندې د ټولو جوانبو نه چرای سی احاطه فحیلت ذالک نو حیله دی اخلاق بیا دا ده ان یؤاخذ نفسه چی دی به خپل نفس پکړ کئ بما په هغه شینو سره یناسب ذالک الخلق چی عادی دی خوی سره چی وی مناسب وی من فعل دی فعلنا و هیئات دی هیئاتنا ولو فی الامور القلیلہ لا التي لا یعبأ بها لا يعبأ بها العامه اګر که هغه لږ غوندې نري نري کارونه يي چې عام خلک هغه ته توجه نه ورکوي لکه مثال په طور باندې هر اخلاق کې ځان ته مثال په طور باندې شجاعت دا يو خوی ده نو شجاعت تو هغه اعلی درجه شجاعت حاصله نو څنګه به حاصله نو هغه نري نريو شينو بلې حاص پکې ساتي چې شپې به سفر کوي چیکړ میکړی نو دا بنه کای چې پدې کې به وخوېږم په ورځې به او مقصد دا چې المر کې به تګونه کوي چې خود نفس سی جفاکش شي نو داسې نروي نروي شي نو به څه کوي لحاظ ساتي مثال د سخاوت ملکه په ځان کې چې کوي پیدا کوي نو نروي نروي شي نو به څه کوي لحاظ ساتي چې معمولی جای الته به څه کوي خرڅ کول کوي بل جای به کوي بل جای به کوي نو دا اله مقصد دا چې په دې کې حیله دا ده چی دا ته په کښلی طریقی سره تا نفس په دی باندی رنګین شی چی ته به په دی کی دی هغو نریو نریو ځایونو لحاظ ساتی چی عام خلق هغه ته اعتبار نه ورکوی هغو به ته په کی ته چی کله لحاظ ساتی هله به بیا دا شیونه تا کی په درجه اتمی سره چه سی موجود شی لکه مثال کالمتمرن علی الشجاعه لکه یو سړی مشق ته شجاعت کوي یؤاخذ نفسه نو دی به مؤاخذه د خپل نفس کوي په دې خبرې باندې الله ينحجم عن الخوض فی الوحل چې دی به ځان نه متاخره کوي د دخول فی الوحل نه یعنی چې کړمی کړ کې به داخلیږي داسې نه چې زه پکې یریږم وبه خوین لاجه والمشی فی الشمس په لمرونو کې به ګرځي والسرا فی اللیلة الظلمه یا او مقصد دا دی چې شپې به تګونه کوي داسې نه چې زه یریږم هلکه ته اوس دلته نسې تلای بیا به هلته دشمن پسې یو انګریز خبیث پسې به څرنګه ورسي نه نه دا به شپې به ګرځي ارشه ده شپې به ګرځي په نیمو شپو باندې دا چې تا بالکل دا نفس کې دا یار یا دا شی نه دي بالکل چې سې اوځي هله به بیا ته دا کیسې کولای شې نو چې په تقاضې ناست دي داسې نه چې خپل شپېلي پوهې دا لې ګوره دا لې ګوره یو غوبلې په جوړ کړي بل سره یې مجلس په جوړ کړي پنجابیانو والا تقاضا یي ګنو خوا ته چیني هغه کمیس په سر باندې واړی بلې واړی هو چې کیا لې طبیعت ٹھیک ہے او بس سګرټ کوي مجھے بھی دے دو ایو ته ورکه بل تا ایو غرب غرب جوړ کړي نه نه به چیرته اخبات حاصل دی شي نه نه چې په هغه تقاضې ناست نه نه په فلش کې هغې کې به ناست الا مطرقا مستحیان داسې مطرق په سر به دی چولی حیاناک غوندې اله به دا شینای نو دونه نریو نریو به چه کای کیسو به لحاظ ساتي د خپلو شیونو ته به ډېر مقصد دا دی چې نظر نه کوي چې هر وخت یې مقصد دا دی چې لوبې پر شروع کړي نه نه دا به نه کوي و اذا ذکر الله جمع اطرافه ونحو ذلك یا چې کله دی الله تعالی ذکر کوي کنه نو د خپل اطراف په سر جمع کوي یعنی خوب په توجه سره به چ کوي کوي دارنګ رایسا والمتمرن علی العدالة یو سړی مثال دا هغه مشق دی عدالت کئ چی دی ښه عدالت ځان کی راولی یجعل لکل شیء حقه هر شی ته به خپل حق شکی ورکوی فیجعل الیمین للاکل نو شای لاس په خوراک کئ کنی دا عدالت نه دا ظلم ده والطیبات اول یسار لازالة النجاسة هغه چی کوم نجاست په ګس لاس باندې چه کئ لری کئ کنی دا بیا عدالت نه دا ظلم ده وضع الشیء فی غیر محله ته ظلم وای کنه دا مقابل دی عدالت وی عدالت چاته ہوتا ہے ہر شے پا خپل ځای کی کیخودلو ته عدالت وای وهو سر ما قیل لنبی صلی الله علیه وسلم ادا راز دی غدا چې حضور صلی الله علیه وسلم تو ویل سو حضور صلی الله علیه وسلم یو ورځ خوب لیدو مسواک خپل خلی مبارک کې وړه او دو کسان ورخته یو کشر یو مشر نو دا کشر تور کاو نو هغه غیبی आवाज پر هغه چې نه کبیر کبیر یعنی غوټ ته ورکه غوټ ته ورکه چا کوم مشر دا یعنی دیورن په هر شي کې به دونه نرای نرای چې کله حاصل ساتي وقول صلی الله علیه وسلم فی قصته حویسا و محیسا دا دو ورونه دا اصل کې داسې وو چې دا محیسه صاحب وو نو دی تلی وو او دا یو عبدالله وو دا دی عبدالرحمن صاحب ورورو نو دا بیا هغه ځای جنگل کې دو تجارت ته سره تللی یوازې شو نو چېرته ډاکوګانو مړ کړی وو نو کور والو خامخا په ده باندې پور کاوه نو دی راغی خپله صفه یې کوله حضور صلی الله علیه وسلم ته حضرت عبدالرحمن صاحب حویصه دی ده ورور و محیصه وال هغه ورسره نو عبدالرحمن صاحب خو چونکه دی مقتول وارث و نو هغې خبرې شروع کړې حضور صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې نا کبر الکبری هغه غټ ته چکه عظمت هغه شان ورکړه یعنی هغه دې خبرې چکې شروع کړي ګوره دوره نری نری حساب به کوې هله به سړي کې اخلاق رادرومي مشر راشي ورته پاسې به ځای به ورته پرېږدی ایغ مخکی به خبر نه کا فلان نارویو نارویو کسی لحاظ بساتی الا بتا کہ اخلاق چکی گی تام شاہ صاحب دی اخلاق و رشتے وے سنگ بیان کڑائے لکانا دو نری نری لحاظ نہ بساتی بیا چ کلا تاسو ابواب الاحسان وایو بیا پتہ لگی فہا مشتد خدای عمل کول توفیق رکھ فہذا اصل ابواب فہذا اصل ابواب من الاداب شجی تعین دی مصلحت آداب د جانب منفی تعین اعلم په دې خبرې باندې ځان پوه که ان سر قوله صلی الله علیه وسلم چې راز په دې قول دی حضور صلی الله علیه وسلم کې ان شیطان یاکل بشماله شیطان په ګس لاس باندې آرامی خوراک کوي ونحو ذلک من نسبت بعض الافعال الى الشیاطین ادارنګ نور چې بعضی شیونو نسبت شیاطین ته شوی ده نو شاه سے وی چې دې زتر ته حق بیان کړ چې خدای پاک ما ته په دې فهم را کړی ده دا سی در وضاحت وکړه دی احادیث علاما فهمنی ربی تبارک وتعالی نو شاه صاحب خو یو حدیث ذکر کړ په دې کې هر هغه حدیث چې په هغه کې ځنې افعال نسبت شیطان ته راغلی هغه ټول وضاحت شاه صاحب کوي په یوې خبرې کې ټول وضاحت کوي نو دې ټول باب احادیثو به چرای شي وضاحت پرای شي چې مثال ځنې ځای راغلی چې دا عمل شیطاني ده دا مه کو دا عمل شیطاني ده دا مه کو دا عمل شیطاني ده دا مه کو نو دې کې څه فلسفه ده شاه صاحب وایي چې په دې باندې الله تعالی زه پوه کړی دا سی وضاحت تکو علی ما فهمنی ربی تبارک و تعالی هغه دا ده ان الشیاطین دا شیاطین ارامیان چی دی قد اقدرهم الله تعالی الله تعالی دو پدی خبر بانی قادر کړی دی ان یتشکلوا فی رؤیا الناس چی دو مقصد دا چی خلق تا متشکل سی پخوبونو کی پخوبونو کی قسم قسم شکلونه تر جوړی ولی ابصارهم فی الیقظه پسترګو باندې کلا وینیا قسم قسم شکلونه تر جوړی خدای مو دیونه ساتی بی اشکال داس اشکال سرا دو متشکل کئی ځان تعطیها امزجتهم چی آ دی دو مزاجو تقاضا وی ولی دو مزاجو کی آرامی توب پروت تا آ دو ګنده شکلونه چه کئی جوړی و احوال طارئة علیہم فی وقت التشکل آ هغه احوال چی کوم په دو باندی په وقت تشکل کی چی وی عارض شوی دی هغه چی وی تقاضا وی بأحوال دا په هغه بأشکال وبأحوال او په داسی احوالو سره دو ځان برابری طارئة علیہم فی وقت التشکل چی هغه په دوی باندی په وقت تشکل کی چه وی مقصد طاری وی وقد علم اهل الوجدان او تحقیق سره معلومه ده اهل وجدان سلیم ته دا خبره ان مزاجهم یعطی التلبس چی د دوی مزاج آخو ورکی تلبس بافعال شنیعة په افعال شنیعه سره و افعال په داسې افعال سره الی طیش و زجر چی هغه کی مقصد طیش زجر پروت وی و التقرب من النجاسات یا تقرب وی نجاساتو طرف ته ګندګی کی ځان لړل مړل والقصوة عن ذکر الله والافساد لكل نظام مستحسن مطلوب دا ټول شیونه دی دو مزاج چی دی تقاضی یی کئی نو چی مثال هغه د نظام مطلوب خلاف نجاساتو کی ځان لړل لړل افعال شنیعه کول داسی افعال کول چی هغه طیش او زجر ته چی وی میلان ورکئی دا د دو مزاج چی دی تقاضی دی واعنی بالافعال الشنیعه اشا سے وی چی ما مراد پا افعال شنیعه سر هغه دا ما اذا فعله الانسان چی هغه کله یو انسان کئی اشمئزت قلوب الناس نو خلکو زړونه مقصد دا دی چی رپی چی دا څه کوي د افعال شنیعه دې ته وتایي چې یو سړی کوي او نور یې ویني که نه خلک حیران شي زړونه یې رپي چې وایي دا دا په څه ده وقشعرت جلودهم او بالکل په وجود باندې داسې ویښته چې سي نیغ نیغ شي چې هغه کار ویني وانطلقت السنتهم باللعن والطعن ادا افعال شنیعه دي چې خلک بیا په هغه په حق کې لعن طعن کوي چې وایي خدای دې بې خو باسي وایي خدای دې داسې کړي داسې حرامیتوب کوي ویکون کالمذهب الطبیعي لبني آدم تعطیه الصورة النوعیه او ویکون ذلک او وی دا خبره کالمذهب الطبیعی په مثال د مذهب فطری لپاره د بنی آدم تعطیه الصورة النوعیه چی د صورت نوعیه دی دی خبری تقاضا کئی ټول خلق دا شی بد گنی او د خلقو په فطرت کی دا خبره پرته وی لکه یو قسم فطرت ثانیه یی جوړ شوی چی دا څه کئی او خلق بیا په هغو کارو باندی لعن طعن وایی او خلق هغه کارونه بد گنی زړونه یې بد گنی زړونه یې په رپی په وجود یې ورته مقصد دا دی چی ویښته نیغ نیغ شی داسی کارونو ته چی ورته افعال شنیعه وایی لکه مثال ویستوی فیه طوائف الامم او پدی کی طوائف الامم برابر وی ټول خلق هغه شی نه بد ګڼی لا للمحافظة على رسم قوم دون قوم او ملت دون ملت دا نه چی یو قوم دون قوم یا یو ملت دون ملت هغه شی نه بد ګڼی نه ټول خلق چی گئی بد ګڼی دا افعال شنیعه دی دا افعال شنیعه دی لکه مثال مثل ان یقبض مثل ان يقفز على ذکره ويثب یو سړی د لن لغړ د شینای نیولی ده او مقصد دا ده چې ټوپی وای نو تری سره څوک دا خه بولی چې ته په هندستان کې مو لیدلی دی په دیلی بازار کې چې یو هندو یا د شای لاس کې نیولی ټوپی وای نه کوي چې ته په امریکې کې مو په شار کې لیدلی چې یو سړی دا لا به بیا لیونی ای کنی ټول خلق ټول ملل دا چه کئی بد ګنی دی تا فال شنیا وئی او يرقص ويرقص او ناچ کوي او د شای لاس کې نیولې او يدخل اصبعه في دبره یا خپل شای نه ته مقصد دا چې یو اصبع چه دا دنه نه کړی دا او مقصد غرزیا یو لوبه چې دی جوړی کړی دی دارنگی ویلتخ لحیته بالمخاط یا یا خپل گیره په دی مخاط او په دی خشنو مشنو په دی لاړو ماړو په دی بلغمونو چې دا لړلې دا او ګرځي دا چوک خګنی نه او ای او یکون اجدالان یی پوزا پر کړه دا مقصد ساغه جوړ کړه ول اذن یا غوګ مګ مسخم مسخم الوجه یی مخ تور کړه دا په بازار کې ګرځي ترشته وای سو خګنی یو ملت دون ملت یو قوم دون قوم خلق تشنی پوی چې دهته وګوره ظالما او ینکی لباس یی کزدن مقصد دا چې دا ټول لباس په بل مخ واغسته نه بازار کې روانه دا هغه افعال شنیه دي دا شیطانی افعال دي هغه لکۍ طرف ته او یلبس خفا فی رجل یا یوی خپې کې موزه اچولې ده کپۍ مپۍ څپلۍ والرجل الاخری حافیه بله یې قصداً دغسې پریښې ده دا نه چې هغه خوږ لاس ده ونحو ذلک من الافعال دا رنګ نور شیونه دی افعالنا والهیئات ادي هیئاتنا المنکر هغه منکر التي لا يراها احد الا لعنه چې هیڅوک دا افعال نه ویني مگر چپ وایي لعنت وایي وسب وشتم او کنزل ورته کوي او ګډې وډې وایي وقد شاهدت في بعض الواقعات الشیاطین يفعلون بعض ذلك او شاه صاحب وایی چی ما بعضی حالاتو کی شیاطین په خپله لیدلی دی په سترګو می لیدلی چی دغسی به کول د شیاطین مشاهده یې بیان کړه بیا یې خپله مکاشفه بیان کړه د افعال الطیش نه څه مقصد ده و انی بیا افعال الطیش ام مراد په افعال الطیش سره څه ده مثل عبس بثوبه مثال په جامو باندې لوبې کوي و بالحصا په کاڼو باندې لوبې کوي وتحریک الاطراف علی وجه منکر یا تحریک ته اطرافو کې په بدو طریقو سره داسې لیونی غوندې په پسې نو دا ټول هغه افعال شنیعه دي او مقصد دا دی چې شخه هغه نه دي و بالجمله حاصله خلاصه د خبرې دا ده قد کشف الله علی نبیه تلک الافعال خدای پاک کلاو کړي په نبی علیه السلام باندې دا افعال چې دا شکارونه نه دي ځکه حضور صلی الله علیه وسلم دغه ټولو شیونو نه چې دا احادیث راغلي ټولو نه منع کړې ده دې نه منع کړې ده چې مثال په ګس لاس باندې سراق خورای کوي دې نه منع کړې ده چې مثال سړی دی په ګس لاس باندې نجاست په شی لاس باندې نجاست چکی صفا کئ دارنګ مقصد یو سپلی دی پخپوی بل دی پخپونی وغیرہ دی ټول هیئتونه حضور صلی الله علیه وسلم منع کړي ولی حضور صلی الله علیه وسلم ته خدای پاک دا شیونه منکشف کړي دي چې دا شیطانی افعال دي وانها توتیها امزیه الشیاطین او دا ورته منکشف کړي دا خدای پاک شه جی نو چی دا دا امزجه دی شیاطینو دی چی دا هغه شیونه دی چی امزجه دی شیاطینو دی دی اعطا کئ فلا يتمثل الشیطان فی رؤیا احد نو نه متمثل کیږي شیطان پر رؤیا دی احد کی چاته په خوب کې نور دی او یقظته یا په ویخه باندې الا وهو يتلبس ببعضها مگر په بعض دی حالات سره دی چی متصفی شیطان کا خوب کې وینه لوی رامیتوب حالت کې وینه اکه په ویشه دی خدای پاک مونږ دی ونه ساتي بیا به لوی رامیتوب حالت کې چکای وینی څه یو لوی حرامی به له جان نه چی جوړ کړی په روغ حالت کی به مخ ته در نشی وان المرضی فی حق المؤمن او مرضی په حق مؤمن کی دا ده ان یتباعد من الشیاطین اوس په حق مسلمان خدا ده چې د شیاطینو نه ځان ساتي و هیئاتهم اد دو هیئاتونو نه بقدر الاستطاعت خپل طاقت مطابق نو چې دا شی نه ضروری شو فبین النبی صلی الله علیه وسلم تلک الافعال والهیئات نو حضور صلی الله علیه وسلم دغه افعال هیئات بیا بیان کړ وکرهها او دا بد وګڼل چې دا شیونه داسې هیئات ښه ندي دا افعال ښه ندي وامر بالاحتراز عنها او حکم یې وکړ په احتراز سره د دې نه چې دې نه ځان بچ کو ومن هذا الباب قوله صلی الله علیه وسلم او له دې باب نه دا قول د حضور صلی الله علیه وسلم دا ان هذه الحشوش محتضره دا حشوش چې کوم دي یعنی دا ټټی دا فلشونه دا غسل خانه چی دی دا محتضر دی دیتا شیاطین حاضریږي نو دی که تاسو خپل حاجت پورا کو اپ خو طریقی سره پوره کوه زر ونروزو کنه دو دی تاسو دی شیونو پوری څه کئی خندا گانی کئی وقوله صلی اللہ علیہ وسلم ادا مقصد دی قول حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ان الشیطان یلعب بمقاعد بنی آدم شیطان دی بنی آدم پا دی مقاعد پوری چکے لوبی وسره کئی او گوتی پا غڑی آغا کئی ارامی توپ کئی ښه جی وانه یضحک او دی خاندی اذا قال الانسان کله چې یو انسانو کی ها ها دا دا سی کای کنه شیطان پوری خان دی چیرې مچ مچ لا چشی د خپل کنه دا سی ورته راخی او خلی ته ورګډی شیطان د خلی ته ګډی یعنی اغارامی تو به د خلی ته چکی وردن نه کای مخکې می بیان تکړه وقس علی ذالک الترغیب او پدی باندې قیاس کا ترغیب فی حیات الملائکه او حضور صلی الله علیه وسلم دا ترغیب ورکړي چې تاسو حیات الشیطان نزان ساتو او د هیئات الملائکه په ځان کی چه کو مختار کو وهو قوله صلی الله علیه وسلم ادا د حضور صلی الله علیه وسلم قول ده چه تاسو مونږ بلکل عمل نه پکو اول زه بیا پس تاسو لکه ورته ویل شاه جی الا تصفون کما تصف الملائکه الله تصفون کما تصف ولی تاسو داسی صفونه نه جوړو لکه فرشتي چې کوي صفونه جوړي تاسو داس نو صحابه کرامو ته ویل چې څنګه صفونه دي ورته ویل چې هغه اول اولنای صف پوره کی بیا بل بیا بل بیا بل داسې نه لکه د مونږ جمع چې د پردو ګونی هغه پانچه یی هغه یی او منځ کې څوک نی نیم جومات دالته نیم صفونه خالی یی او باره کسان ولاړی هر چیرته هر صف کې درې څلورو ځای مقصد ځای په ځای باندې چی خالی یی عوامو وال کې دا شی نی شه جی وهذا اصل آخر لابواب من الآداب شه جی اگر ناوخت راجی مفتی صاحب ټول دوره ولن داس خاص څوک نشته پکې دا ته پورا کوم آسان د اوس خو مصلحت الفرض الکفایه د فرض کفایه مصلحت تعیین درته کوي چی دا فرض کفایی او ځنی شی نه فرض کفایی ولی دی ځنی شی نه خو فرض عین دی او د ځنی شی نه فرض کفایی ولی دی دی خبری وضاحت درته کئ ا دی وجنه درته کئ چی کدا ډیر شی نه فرض کفایی نشی یا فرض عین شی بیا به نظام مختل شی جنازی مون فرض عین ش روزه نه به یو سړی مړی بیا خو به دکان بند دی ها عیادت فرض عین ش بیا خو به ټول خلق دی ایغه پکور کی چی ناست دی داسی شینا داسی نور شینا نو شریعت تی هر شی چی دا لحاظ ساتلای دا که دی دینیاتو لحاظ ساتلای دا ورسره دی معاشیاتو چی دا لحاظ ساتلای دا نا دور کسان دی وکی چی هغه مقصود کوم وی چی هغه ادا شی تعظیم دی میت مقصود دا بس معتد به کسان وکړه ټول غاړه چی سلا خلاص سلا په هغه عیادت تی مریض سره دی مریض هغه قلب هغه مقصود دا چی دی تا ته مقصد دا چی قلبی محبت پیدا شی نو کور کی یو کس ورغه یار فلانی کور وال چو راغلیو بس دا کافی ده داسی نه چی کمه سترګه ورخلاص شی هلته به الټه هغه ته چه جوړ کی مصیبت جوړ کی نو ډیر شاینا دا مقصد دا چی چه دی فرض کفایه دی چی دی دنیا نظام عام حالاتو کی جهاد دا فرض کفایه ده ولی چی که ټول اوس لاړ سو سره نو دی دنیا ټول نظام آ به چه سی مختل شی آ به چه سی مختل شی نو عام حالاتو کی جهاد چه ده دا فرض کفایه ده لکه شاه صاحب خپله درته بیانوی کنی بیا به ټول نظام مختل شی که مثال اوس ته وایی چی نه نه تبلیغ فرض عین ده ټول تبلیغ ته لاړ شو په پوه شوې نو بیا به ټول نظام مختل شي بیا به نور څه ساکي که دا وایي چې نه نه طالبي فرض د هر ورور به مې طالبي کې هلکه چوک په چیرې څه روزي موزي به درته ورګټي کله پورته به درته راځي دغه خلکو نه به غونډې کو پوه نه نه هر شی په یو خپل انداز باندې چې دي دا ضروري دي نو دوره علم چې مقصد دا ده چې پخته علم ټیک ته داسې چې چوبیس غنټې شب روز دی په تیریا خو په هر سړي ضروري ده نور مقصد دا چې په کور کې په هر فرد باندې ضروري نه ده په خاندان کې نه بلکې مقصد کلي په سطح باندې یو دور عالم چې دا پکار ده داسی نه چی اوس به ته وایی چی نه نه ټول به طالبان کیږو او بیا به مدرسه وکاږو او بل کار به مو نه وی خلکو نه به غونډی رکو او مقصد دا دی چی دا خیری به دی خلکو چه کور ټولو نه نه شریعت کی دا شی نسته تاسو په دی خبری باندی پوه شو ښه جی کنه ټول نظام به چی مختل وی وعلم پدې خبرې باندې جان پوی کا ان من اسباب جعل الشیء فرضا بالکفایه چې د اسباب د دې خبرې نه چې کله یو شی فرض بالکفایه سی دا خبره ده ان یکون اجتماع الناس علیهم باجماعهم مفسدا چی اجتماع دی خلقو بیا پا ایغا باندی ټول کا ټول خلق پا ایغا باندی سره جمع سی فرض عین سی دا به مفسد سی لمعاشهم لپاره دی معاش دی دوی ومفضیا الی اهمال ارتفاقاتهم او دا به مفضی سی پا طرف دی اهمال دی ارتفاقاتو دی دوی بیا به دوی ارتفاقات دی سره خراب شی ډیره قیمتی خبره شاه صاحب کړی ده خو که سړی په عقل سوچ ورته وکړي هسې په جذباتو نظر نه ولا یمکن تعین بعض الناس له او دا اوس ممکنه نه ده چی بعضی خلق په بعضی پاره شریعت مقرر کی بعضی د جهاد پاره مقرر کی بعضی د جنازو پاره بعضی دا ممکنه نه ده نو ځکه یې په امر مبهم باندې چه راوست فرضیت چه څه کسان یې پکې وکړي کوم کسان دا پتا چه کومې کوي کنه ځکه چې خلکو امزجه مختلف دي که بعضی ګروپ ته جهاد پر مقرر کی هغه کې مونږ غوندې بزدله یې نو چېرته تللی شي نه نه داسې به مجمله ووایې نو چې کوم دلیری آ بلاړ شي هغه ته جهادونو ته چې کوم کمزور کمزور مونږ به مقصد بستره واخلو په تیارې آسان عبادت به وکړو پوه به شی څوک په مقصد جنازو شوقین هغه به جنازی وکی نو ځکه به مقصد دا چی داسی مختلفو طریقو سره داسی نه تعین دا ممکن نه ده ډیره قیمتی خبره یې وکړه چی تعین ممکن نه چی شریعت دا تعین چی کی وکی ولا يمكن تعین بعض الناس له ادا ممکن نه تعین دی بعض خلق دی لپاره و تعین اخرین لغیره او بل بل چیز لپاره کل جهاد لک جهاد واخلا لو اجتماع علی کټول خلق پدی باندې سره جمع سی وترکو الفلاح والتجاره والصناعات او دا نوری کیسې پریږدی زمیدارا تجارت صنعت له بطل معاش نو معاش به باطل سی به دو اسلحه په سوق کوي سندی به ورله سوق ورکوي نور مقصد ورستو به مړی ګانې سوق ورپخی څنګه به کوي ولا يمكن تعین با خدا اوس ممکنه نه ده چې لس شل کسان قوم کې جهاد دی پار معین سی چې په دغه دغه قومو باندې جهاد دا په نور جنازې دی په دغه دادی نه نه ولا يمكن تعين بعض الناس للجهاد واخرين للتجاره واخرين للفلاح واخرين واخرين للقضاء وتعليم العلم دا ممکن نه دا ولی فان كل واحد يتيسر له ما لا يتيسر لغيره ار یو دی پارا کله زنی شین هغه آسان چا بل پارا آسان نی مجاهد سړی پارا بوش دا دون آسان چې سنگر تلار سی مزه ورلا ورکی تاسو موږ رشته وای چې تصور کو زړه مو چکی را په مال یار دا خو چور چدا ګران اختاغ آسان اچھا تبلیغی ته چلی لګول آسانی او موږ وایو چې هره څلوېښت ورځې به له کوره باره یا دونه ورته خوشحالېږي چې څه وایې اچ عامي سړي ته دا علم ګران وي موږ وایو چې نه نه مطالعه خو موږ ته پرېږده مطالعه کتاب شو دا خو موږ ته پرېږده هر چا پاره یو شی اسان وي بل ورپاره چې ګران وي ښه جي فإن كل واحد يتيسر له ما لا يتيسر لغيره هر یو دپار هغه شی آسانی چا بل دپار آسانی ولا يعلم المستعد لشيء من ذلك بالاسامي والاصناف او دا نه نه معلومه وشی چی مستعید لپاره دی شی مونږ په اسامی وسره وکړو چی دا دا به دغه کار کوي یا اصناف سره چی دغه سدا سرنګي به به هغه جهادونه کوي چی دا سدا سی به هغه جنازه کوي دا ممکنه نه ده نو ځکه دا یو امر یعنی فرض مبهم غنی په مبهم کسانو باندې چی فرضیت وی نور مسلم ثبوت کې مسئله کسکر کړی دي والاصناف ليدار الحكم عليها ومنها ابل داد ان تكون المصلحه المقصوده به وجود نظام چ مصلحت مقصوده پدې سره هغه وجود دیو نظامی هغه حاصل شي ولا يلحق بترکه فساد حال النفس او ملحق نشی په ترک دې سره فساد حال د نفس وغلبه البهیمیه کالقضاء لك قضاء واخلا وتعلیم علوم الدین واخلا والقیام بالخلافت واخلا فانها شرعت للنظام نو دا ضروری دې دې پاره دې دې طرف ته ضروری هم دی چې کمی کو بالکل یې څوک نه وکي ټول نظام به بیا مختل شي که علم دین یې څوک نه وکي نظام به مختل شي که قضا علم یې څوک نه کی حاصل نظام به معطل شي که جهاد یې څوک نه کوي هغه مو امریکې والا دا به مارامیان په سر باندې راشي وبوسی نو دی طرف ته ضروری هم وی او دالکه په ټوله ضروری بیا نظام خرابیږی ځکه په دی کی مقصد دا ده چی د ضرورت دا په بعض مبهم باندی رئیسی تاسو په دی خبر څه عجیبه فلسفه یی د فرض کفایی بیان کړه بیا موارویدلی و په دغه انداز باندی شه جی والقیام بالخلاف فانها شرعت للنظام وتحصل بقیام رجل واحد بها او دا چې یو کس پکې وکي چې یو کس په قوم کې قاضي شي بس صحیح ده یو کس علم پکې وکي صحیح ده وکعیادت المریض لکه عیادت مریض ځنې کسانې وکي ټیک ده والصلاة علی الجنازه ځنی کسان یې وکی ټیک ده داسې نه چې اوس په هره ورځ خو به بیا دکانونه بند وي بیا به خلک رزق څنګه سره حاصلوي فان المقصود الله تضيع المرضى والموتى ځکه چې مقصود په دې مقام کې دا ده چې هغه مرضا او موتا ضایع نشي وتحصل بقیام البعض ادا په قیام دی بازو سره حاصلیږي مقصود حاصلیږي لہذا مقصد دی وجه نو دی فرض کفایی په فرض کفایی والی کی مصلحت چدا آه دا ده او ځکه الله تعالی هر شی نه فرض عین کړي نه دي بهر حال خو د ټول باب حاصله خلاصه یې دا درته روباسله چې دې کې مصلحتونه درته وښودل چې عبادات ټول برابر نه دي ځنې فرایض ځنې واجبات ځنې مستحب ځنې سو او د عباداتو هغه اجزا ټول برابر نه دي او مقصد فرض عین او د فرض کفایي هغه فلسفه یې چکړه آی درته بیان کړه الله الرحمن الرحیم باب اسرار الاوقات دا باب دا په بیان دی اسرار دی اوقاتو کې چې دا شریعت عبادات پارا کوم اوقاتو تعیین کړی ده نو داسې ولې نه دي چې دا ټول عبادات په ټک په ایک یو وخت کې شریعت چوه مقرر کړی وی د ورځې یا په اول حصې کې یا په اخر حصې کې یا د شپې په اول حصې کې یا په اخر حصې کې خو ټول عبادات به په یو طرف کې مقرر کړي وو او بیا به سړی چې و ازاد و خپل کار به یې کاوه داسې شریعت ولې نه دي کړي او یا بیا داسې شریعت ولې نه دي کړي چې په ټولو اوقاتو کې بس شپی او ورځی مونږ لګیا وای او چه مو کولای مونځونه اودسونه مونځونه اودسونه بل کار مو نه وای نو شاه صاحب را درومی اپ دې باب کې د دې اوقات تعیین د اوقات تعیین د دې مصالح او د دې هغه حکم او د دې اسرار آ بیانې چې دا اوقات داسی په ترتیب سره ولی مقرر شوی دی ا مونځونو دی پاره یا مقصد یو بل عبادت دی پاره د دی تعیین د اوقاتو مصالح او اسرار ا په دی باب کی چه کئی بیانئی او اصل کی ما تاسو ته مخکی ویلی وو چه د شاه صاحب دا یو خداداد صلاحیت تا خو دا برخې ازلي دي، نه په زور نه په سیالي دي، دا په ټنډې دي، په منډې نه دي، دا د ده یو علوم وهبیه دي، کسبي نه دي، چې د شاه صاحب دا یو انداز ده، چې دی یو غوټ نه غوټ مضمون او یو درون نه درون مقصد دا دی، چې مضمون چې وي، آ دی په یچو خبرو کې چه کړي، ورغونډ کړي. بلکل داسې په کیر سمیټ کی په کی را تاوی کی نو شاه صاحب دی دی پارا دا یو غټ مضمون دا خو دی دی پارا شاه صاحب دری اصول چی دی اخی دی او شاه صاحب وی چی دا مصالح دی تعین دی اوقاتو دا په دری اصول باندې چی دی بنا دی دا دری اصول پکتا چی دی ملحوظ دی دینا بعد بیا نور پکتا چی کوا تفصیلات کوا په هغې کې اولنی اصل آ دا ده چې تاسو ته ما مخکې ویلي وو چې د الله تعالی شان د الله تعالی شان دا اطلاقي ده او الله تعالی شان دا زمانی او مکانی نه ده لیکن په اعتبار د مصالح د عبادو سره په اعتبار د مصالحو د عبادو سره د الله تعالی دا اطلاقی شان کله کله تقیید آچ کئ قبلئ آچ کئ قبلئ د الله تعالی دا اطلاقی شان کله ولې ګڼ شئ روایاتو احادیثو نه نقل